پشتو، Gaza will be destroyed. اک یو درې دوه صفر دوه درې یو صفر صفر او پم ویا موبایل کول ایډیټ لایک پوسټ آپشنز پوسټ بای اډمن ان اک یو درې دوه صفر دوه درې یو صفر صفر او پم غزه به تباشي خدای په خپلو پخوانیو وړاندوینو کې د غزې د بشپړ ویجاړولو وړاندوینه کړې ولې ځکه چې له غزې څخه د مسلمانانو او حماس د جنګیالیو د حملې مخه ونیول شوه. د خدای زوی په خپلو پخوانیو وړاندوینو کې ویل، پورته، پورته! د شمال د ځمکې څخه وتښتئ، څښتن فرمایي، ځکه چې ما تاسو د اسمان د څلورو بادونو په څېر خپاره کړي دي، څښتن، خدای. پاڅئ، سیون! وتښتئ تاسو چې د بابل د لور سره اوسېږئ. ځکه چې د رب العالمین څښتن فرمایي، هغه، خدای، زه، د خدای زوی، د جلال وروسته هغو هېوادونو ته لېږلی یم چې تاسو، یهودیان، لوټ کړئ، ځکه چې هغه څوک چې تاسو، یهود، لمس کړئ د هغه د سترګو مڼې ته لاس اچوي. د خدای سترګې یې. ځکه چې خامخا به زه خپل لاس د دوی په وړاندې وغورځوم او دوی به د خپلو نوکرانو لپاره لوټ شي. بیا به تاسو پوه شئ چې د رب العالمین خدای زه د خدای زوی رالیږلی یم ای د سیون لور سندرې ووایه او خوشاله کړه یهودیانو ځکه چې وګوره زه د خدای زوی راځم او زه به ستاسو په منځ کې اوسېږم په اسرایلو کې یهودیان سختن د خدای زوی وایي ډېرې قومونه به په هغه ورځ د سختن سره یوځای شي او دوی به زما خلک شي او زه به ستاسو په منځ کې اوسېږم نو تاسو به پوه شئ چې رب العالمین خدای زه د خدای زوی تاسو یهودانو ته لیږلی یم او مالک خدای به د یهودا قبضه د خپل میراث په توګه په مقدسه ځمکه کښې کړ او بیا به یې روشلم غوره کړ چوپ شه ټول انسانان د سختن خدای په وړاندې ځکه چې هغه د خپل سپېڅلي ځای څخه راپورته شوی دی موږ دلته څه وینو موږ دلته دوه کسان ګورو د دوی هر یو د یوه نوم لري یو څښتن زموږ سیارې ته بل یهوا لیږي تر څو د یهودانو څخه د خلکو دفاع وکړي چې له شمال څخه د اسراییلو لوټ کولو لپاره راغلي. خدای د اسراییلو او یهودانو دفاع کوي ځکه چې هغه د یهودانو سره د تلپاتې مینې سره مینه لري لکه څنګه چې هغه په خپل مقدس انجیل کې ویلي. هر یو برید کوي یا حتی په یهودانو لند کوي د خدای له خوا به لند وي. که څوک وغواړي چې یو یهودي ته زیان ورسوي، خدای هغه د خدای د سترګو په څیر ګڼي. د فلسطین مسلمانانو ته د توبې بلنه ځانونه راغونډ کړه او راغونډ شه بېوسه ملته مخکې له دې چې فرمان صادر شي یا ورځ د چس په څیر تیریږي مخکې له دې چې د رب سخت غضب په تاسو راشي مخکې له دې چې د رب د کار ورځ راشي د ځمکې ټول عاجزانو د سختن په لټه کې شي چا چې د هغه انصاف ساتلی دی صداقت ولټوه عاجزي ولټوه ښایي تاسو د سختن د کار په ورځ پټ شئ د غزې په اړه قضاوت ځکه چې غزه به ورکه شي او اسکلان به وران شي هغوی به په غرمه کې اشدود وباسي او اکرون به له منځه یوړل شي افسوس د سمندر د ساحل په اوسیدونکو د کریتیانو قوم اکنان د فلسطیانو په خاوره د مالک خدای کلام ستا خلاف زه به تا تباه کم نو هلته به هیڅ اوسیدونکی نه وي د بحر ساحل به څړځایونه یې د شپانو لپاره سرپناه او د رمو لپاره پټي وي. ساحل به د یهودا د کور پاتې کسانو لپاره وي. هغوی به هلته خپلې رمې وڅښي. د اشکلون په کورونو کې به د ماښام په وخت کې ویده شي. ځکه چې مالک خدای د هغوی خدای پاک به د هغوی دپاره مداخله وکړه او د هغوی یرغمالان به واپس کړه. ما د موآب، فلسطین، ملامتی او د امون، اردن، د خلکو سپکاوی اوریدلی دی چې دوی زما د خلکو، یهودیانو، سپکاوی کړی دی او د دوی د سرحدونو په وړاندې یې متکبر ګواښونه کړي دي. نو ځکه، لکه څنګه چې زه ژوندی یم، د څښتن خدای، د اسراییلو خدای فرمایي، بېشکه موآب، فلسطین، به د سدوم په څېر وي او د امون، اردن، فلسطین، خلک به د عموره په څېر وي، د زیان رسوونکو واښو مالګو په څېر، تل پاتې وي جاړتیا زما د خلکو پاتې شوني به دوی لوټ کی او زما د خلکو پاتې شوني به قبضه کی دا به دوی د غرور لپاره وي ځکه چې دوی د رب العالمین د خلکو په وړاندې سپکاوی او تکبر ګواښلی دی مالک خدای به د هغوی د پاره په زړه پورې ول ځکه چې هغه به د ځمکې ټول معبودان له منځه وړه خلک به د هغه عبادت وکړي هر یو له خپل ځای څخه په حقیقت کې د قومونو ټول ساحل تاسو ایتوپیا، سودان هم تاسو به زما په توره وژل شئ. او هغه به خپل لاس د شمال په وړاندې وغځوي، اسور، اوسنی عراق، ترکیه، ایران او سوریه، له منځه یوسي، او نینوا، اوسنی عراق، به ویجاړ کړي، لکه د صحرا په څېر وچه. رمې به په خپل منځ کې پروت وي، د کوم هر حیوان. دواړه پیلیکان او بیټرن به د هغې د ستنو په پلازمینه کې ځای پر ځای شي. د دوی غږ به په کړکیو کې سندري وي تباهي باید په حد کې ځکه چې هغه به د دیودار کار خلاص کی دا هغه خوشاله خار دی چې په امن کې اوسېده په زړه کې ویل زه هغه یم او زما پرته بل څوک نشته هغه څنګه د حیواناتو د ویستلو ځای شو هر څوک چې د هغې خواته تیریږي هغه به خندا کوي او خوله به وي توبه وباسي فلسطینیانو مسلمانانو د اسرائیلو خدای او د عیسی زوی عیسی ترجو کوي یا هلاک شي امین